اسماعیل قال حدثني مالک عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم په دې روایت کې راغی عبد الرحمن عبد الرحمن چې دی دا د حضرت قاسم زوی دی قاسم د مدینې منورې په فقهاو کې لوی فقیه دی دا بیا د محمد زوی دی او محمد چې دی دا د ابوبکر صدیق غریخه زوی دی نو دا د حضرت عائشې بیبي رواره شو عن عائشه زوج النبي صلی الله علیه وسلم دا روایت کوي د حضرت عائشې نه اغلته وکنه فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا دا باسته دا وی قالت حضرت عشی بی بی وی خرجنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم من اوتو سره د رسول الله فی بعض اسفاره پاغه بعض سفرونو داغه کې د رسول الله خو ډیر زیات سفرونه خو پاغه بعض سفرونو کې موږ د یو سفر کې د سره وتو نو بیا واپس راتلو مدینه ته حتی تر دې پورې اذا كنا بالبيضاء چې شو منګه په بيدا مقام کې بيدا وی اوار میدان ته دا دغه نه ده ذوالحلیفه د مدینې میقات دینه چې تاسو لګ راوړې په دې روډ او دې خلاسته وګوره دا لوی میدانی ده دغه ځای ته بیدا وي نو چې شو مونږه په بیدا کې دسې وي او قال یا دسې وي او قالت یا دسې وي بذات الجيش په ذات الجيش کې وسره خواته بل ځای دی هغې ته ذات الجيش وي یا دسی وی چې په بیدا مقام کې شو یا دسی وی په ذات الجیش کې شو اوس دلته شپه کوله چې شپه کوله اوس سفر دی نو انقطع عقد او شو کې د غاړه کې لی چې دا زما وه انقطع او شلې دله عقد غاړه کې لی زما وه پخوا د امت ارونه لږ به چې خولو ووهل ستا به ورته فکر نو به شلېدلی و دلته دې ټکي ته ګورئ د دې غاړکۍ نسبت ځان ته وکړو او شو کې دا غاړکۍ لی چا زما وه لیکن که تاسو ته یو روایت معلومی خیال می یو درې هفته مخکې تیر شوی و هلته داسې و لی اسماء که خیال مو دا غاړکه د چا وه د اسما وه اسما د دې خور ده نو الته نسبت اسما ته دی دلته نسبت دی ته دی دی کې وایي سنس دغه نشته مشکلات اسما ته چې نسبت شوی دی په اعتبار د ملک سره د دې غاړکې مالک څوک و اسما خو دې ته په سوال راغشتې وه نو دا چې ځان ته نسبت کوي نو په اعتبار د استعمال سره کوي د استعمال لکه دا کتاب دی دا خو د ملګرو اغشته دی ملګرو نو کته دا غملګری ته وی چې دا د کتاب دی هم صحیح ده خدا کتاب استعمالی سوکزو نو کدا وی دا د استاد کتاب دی هم صحیح ده فقام رسول الله صلی الله علیه وسلم نو ایثار شو پیغمبر علی السلام علی التماسه په طلب داغي په قتلو داغي واقام الناس معه او ایثار شو نور خلقم د سره خدا زه داسې زیو چې ولیسو علما دوی سره دوی نو په وبو باندې په داسې ځای کې نو چې هغه ځای کې وبوي یو کله نا کله خو یو ځای کې وبني خو خلکو ځان سره په ګوډي کې وروړي په ګوډي کې نو دی وی ولیس معهم ماء او اسم وسره وبنوي په ګوډو مډو کې وسره وبنوي اوس دلته سبای شو چې سبای شو فاتن ناسو الى ابي بکر الصديق نورال الخلق ابو بکر صدیق ته ګیله وته کوي چې ګوره ستا دا محترمه لور بی احتیاطی کوي او د دې د بی احتیاطۍ د وجنه وګوره سونه تکلیف دی فقالو دی خلکو وی الا ترى تنویني ابو بکر ما صنع د عائشه هغه چې کړی دی عائشه چې هغه ته روک شوی دی غاړه کې اقامت برسول الله صلی الله علیه وسلم دی ایثار ک رسول الله وبالناس او خلق وليس على ماء او دوی ندي په اوبو باندې دلته اوبم نشته وليس معهم ماء او نه وسره په لوخو کې وبشته اوس ګیله ډیره سختي فجاء ابو بکر راغي ابو بکر چې راغي د حضرت عشی بی بی چې کومه خیمه واغې ته ورننوت ورسول الله صلی الله علیه وسلم واضع راسه او رسول الله صلی الله علیه وسلم ایښودونکي او خپل سر له اعلی فخیزي زما په پتون پیغمبر سمودو زما پتون باندې سر ایښو او قد نامودو وقال ابو بکر ورته وی دسه دسه شي حبست رسول الله صلی الله علیه وسلم تارا بند که رسول الله والناس او خلق وليس على ماء او ندي دوی په اوبو باندې وليس معهم ماء نو سره وبشته مړه نو دسی بیزت کړم قالت عائشه حضرت عائشه وی فعاتبني ابو بکر نو زورن راکړه ماته ابو بکر فعاتبني زورن راکړه ماته ابو بکر ابو بکر وقال راتوي وي ما شاء الله ان يقول هغه چې د الله خوخه وا ان يقول چې وی وی چخی دغه نه کې پکارو چې ما چغې والې وي منډه کړې مې وي وی ولا یمنعنی زه خوځېدم هم نه ولا یمنعنی او نه منې کوماله من التحرک د خوځېدلو نه الا مکان رسول الله صلی الله علیه وسلم مگر اغزه د رسول الله علا فخیزی زما په پتون چې دا غسر زما په پتون باندې او ما ویده ته تکلیفونه رسی فقام رسول الله صلی الله علیه وسلم را پاسید پیغمبر علیه السلام حين اصبح چې کله د سبعی کو علا غیر ما ان په داسې حال کې چې دوی په اوبو باندې نو هغه ځای کې اوبه نه وي چې اوبه نه وي اوسه پورې لا مسله د تیمم نه وراغلې چې ناګانه فانزل الله آیت التیمم الله نازل کو آیت د تیمم چې هغه دی فتیممو سعیدا طیبا شان نزول بیان ک فتیممو نو صحابه تیمم وو فق نو خلق تعجب وکړو فقال اسید ابن حزیر نو اوی حضرت اسید ابن حزیر اسید ابن حزیر دا د اوس قبیله په سردارانو مشرانو کې دی یو حضرت سعد ابن معاذ او یو اسید ابن حزیر سوی ابو بکر ته وای دا ستاسو د کورنۍ په مسلمانانو باندې پیله برکت نه دی ستاسو د کورنۍ په مسلمانانو باندې ډیر برکتونه دي اوس کدا واقعا نه وی شوی نو تیمم به چرته راغلی وي دا خو چې الله دا واقع وکړه د دې واقع په وجه باندې الله تیمم نازل ک ما هي نه دی دا به اول برکتکم هغه اول برکت ستاسو یا آل ابي بکرن اے کورنۍ د ابو بکرو خیر شی دلته پروتو منګه بل ځای کته قالت حضرت عشوی فبعثنا البعیره منګه اوچت کا غوخ الذي كنت عليه هغه وخت چې زه په هغه سره وم فاذا العقد تحته ناګانا غاړه کې د هغې لاندې هلته پرته وه حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو ان عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن ابي عائشه رضي الله عنها قال قال دوما غواقيدا سقطت قلاده پرې وته غاړه کې بالبيدا په میدا مقام کې ونحن داخلون او منګه شو اراده کوون کې د داخلي دلو المدینه مدینه ته فاناخ النبي صلی الله علیه وسلم نو کین اول پیغمبر علیه السلام خپل اوخه ونزل او راکش فسنا راسه او کې خو د خپل سر فی حجری زما پغې کې چې پتون باندې سر د چاپروتی هغه دغه غیږ کی او راقدن ادو خدای سو وکم الته پلار وهله او دلته د رسول الله مبارک سرو ما وی که څه خوځېږم پیغمبر علی السلام ته تکلیف رسیږي را ویخیږي کنه خوځېږم دا مې وی فبی الموت نو په ما باندې حالت د مرګو ولی لی مکان رسول اسلام د وجه د پیغمبر علی السلام وقد اوجعنی او هغه زه ښه ودردولم ښې خوږ کړم د پلار ثم ان النبي صلی الله علیه وسلم بیا پیغمبر علیه السلام په سبعی کې استيقظ راویښ شو وحضرت الصبح او حاضر شو منځ د سبعی فلتمس الماء خیر دا راغی اوس هغه رون دا خو وګد آیات دی کنه ریا ده نو فتای اخر کې بیا څه دی فتیممو سعیدن فقال اسید بن حزیر نو حضرت اسید ابن حزیر وی لقد بارک الله یقینا برکت شولې دی الله للناس د پاره د خلکو فیکم پتاسو کې یا آل ابي بکر اے کورنه د ابو بکرو ما انتم نه یې تاسو الا برکتا لهم مګر تاسو ټول برکت یې د دې امت لپاره باب دا بل باب دی قول الله عز وجل فاذهب انت وربك فقاتلا انا ها هنا قائدون حضرت موسی علیه السلام د الله په حکم باندې بن اسرائیل ته وی زی چیزو او په شام کې چې کم جبارین او هغه طاقتور قوم دی دا غوی سره دغه وکي جهاد چې حکم راغی ابو حضرت موسی علیه صلوات و سلام یو څو کسان ولېګل د لسو نه زیات وو چې تاسو لاړ شئ حالات معلوم کې حالات معلوم کې خو چې واپس راشئ نو وایې بنه صرف ما ته وایې قوم ته مه وایې دوی چې لاړل او دا غا قوم هغه تنی ولیدلې او هغه طاقت یې ولیدو واپس رالل څه دوو کسانو بیان ونه کړ ټول دولسو او د شپږو واړه خپل قوم ته دغه وکړه چې خیال کوی چې ګورې لاړ نه شي او خو دونه زورور دي چې په یو یو لاس کې درې کسه نیسي لاړ نشي نو دوی موسی علی السلام ته سوي بیا اندازې کمزوري کوي فذهب انت موسی علی السلام ته وای منګه جهادونه نشو کولی فذهب انت لاړ شته وربک او ستا رب دی لاړ شي او فقاتل تاسو دواړه او جنگيږي ان ها هنا قائدون من بدل تناستیو مونږ به سیل کو ناس به یو او که ستا د جهاد سره شوقي او د الله حکمي نو تم لاړ شه او ستا رب دم لاړ شي هغه او جنګیږي مونږ به دلته ناست یو د دې تفسیر امام بخاری کوي هغه تفسیر داسې کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله بدر ته روان شو نو هغه پنیت د جنگ نو تلې پنیت د دې تلې چې قافله رونیسو خو چې کله پته ولګېده چې دغسې د کافرو فوج راغلی دی نو رسول الله د صحابه سره مشوره کوي چې څه وکړو یو ځل خبره وکړي بل ځل خبره وکړي چې دا خلک څه وایي یو صحابي را پاسید حضرت مقداد رسول الله ته وایي حضرت ته په موږ باندې د بني اسرائیلو ګمان مکوه چې هغوی موسی علیه السلام ته ووی چې زم تم لاړ شه او ستا رب دې هم لاړ شي او جنګېږي نه حضرت زمونږ دا دی پاسه مونږ به ستانه مخکې هم یو رستو به هم یو ښي طرف ته به هم یو ګس طرف ته به هم یو او ستا وړاندې او رستو هر طرف ته مونږ به جنګېږو دی ووی حا وحدثني حمدان بن عمر قال حدثنا ابو نضر قال حدثنا الاشجعي عن سفيان المحارك عن طارق عن عبد الله قال قال المقداد ها عبد الله بن مسعود وي چې قال قال المقداد عبد الله وی یو ځای کې به تراشی مقداد د څه خبره وکړه د توري چې کاش چې دا خبره ما کړې وي چې نور مې یو عمل هم نه وي خو چې دا خبره ما کړې وي نو څه ډېره قیمتي خبره یې وکړه نو حضرت مقداد ووی ده ته څوک ورته مقداد ابن اسود وی مقداد د اسود زوی اسود دا د قریشو دی څوک ورته مقداد ابن عمر وی مق مق عمر چې دی دا د کوفی اوسیدونکو دی اصل کې دی په خپل زوی د دغه دی د عمر خو بیا داسې چل شوی و امیدګله چې دی بیا راغی مکې ته نو بیا د مکه کې یو کس اسود نامه و هغه اسود ځان لدی متبنا کو هغه د خلی زوی وته نه وای د دې وجه نه څوک وته اسود دغه ته مقداد ابن اسود او سوک مقداد ابن عمر او مقداد یوم بدرن پروس د غزوه بدر سوی یا رسول الله اے د الله رسوله ان لا نقول لك اوس پیغمبر علی السلام مشوره کوي چیرې څه کول پکار دي نو وته وی ان لا نقول لك یقینا منګ نه وایو تا ته کما قالت بنو اسرائیل لکه څنګه چې ویلو بن اسرائیلو لموسی موسی علی السلام ته تا ته منګ هغه خبره نکو چې کوم بن اسرائیل موسی علی السلام ته کړی و موسی علی السلام ته سویلی اذهب ستا نه به رستو هم یو ستا نه به ښي طرف ته هم یو ستا نه به ګس طرف ته هم یو دا د نرتوب خبرې کم خلک کوي فکأنه سریه لکه چې د پیغمبر علی السلام لکه چې لری کړی شو عن رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علی السلام نه ټوله پریشانی ته لری شو ورواه وکی عن سفیان عن محارق عن طارق ان المقداد قال ذالک چې مقداد دا خبره وکړه لرسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ته باب دا بل باب دی انما جزاء الذين یقینا بدله د هغه خلکو یحاربون الله چې هغوی جنګ کوي د الله سره کم خلک چې د الله سره جنګ کوي ورسوله او د الله د رسول سره جنګ کوي ويسعون فی الارض او هغوی کوشش کوي په ځمکه کې فسادا د فساد خورولو د بدامنۍ نو د دوی جزا دا ده انما جزاء الذین یقینا بدله د هغې خلکو یحاربون الله چې هغوی جنګونه کوي د الله سره ورسوله د الله د رسول سره ویسعون او هغوی کوشش کوي فی الارض په ځمکه کې فسادا د فساد او د بدامنۍ دا لاری شو کوي خلک به رواني او دقسې به روځي لکه نن سبا بس ته به روځي ګاډي ته به روځي وې درئ تالاشي وکړي چې څونه پیسې والي دی کله ناکله غریب که څوک سرخ پې وخوځوي هغه مړم کي یا داسی ډاکې کوي ډاکې غون بدمعشان براشي په بینک به عملو کی ډاکو کی ارسه یوسی د داسې فسادیانو بدله څه ده وی د دې یو څو قسمه بدله خي بدله دا ده چې ان یقتلوا هغوی دې قتل کړی شي او یصلبو یا دې را زوړن کړی شي او تقطع ایدیهم وارجلهم یادت لاس او خپې پریشي من خلاف مخالف او ينفو من الارض یا د ځمکې نه لرې کړی شي دا یو سلور قسمه بدلې بیان کړي سزاګانې اصل کې دا دی کدی ډاکوانو د لار شو کوونکو صرف قتل کړي او مال نو اغشته ډاکه کولا لار شو کولا او دلته سړی مړ کړل او دوی گرفتار شو مال نه دی اغشته نو د دوی د پاره بدله دا ده چې ان یو قتلو دوی دې دغه شي قتل شي خو ګورې دا قتل دا به یاد ساتي دا قصاص نه دی ښه ځکه چې قصاص وارث معاف کولی شي دا که وارثان شل ځله ووایي چې مونږه معاف که نه معاف کیږي دا حد دی حد دا د الله یو سزا مقرر ده او که داسې کړی و دې ډاکوانو چې مال یې ما غشتی او مړیم کړیو نو دا غوی د پاره بیا دا بدله ده چې هغه کم ځای دوی ډاکه کړی ده کنه استاد به وی درې خپې وته ودروي هغه د درې خپو دغه نی هغه وته ودروي لکه دا تاسو چې ټوبیل وهه درې خپې او پکې را ځوړند کې د دې مرۍ نه راځوړند کې او یو نیزه راواخلې او په دا خېټه باندې ووهې چې د دغې مردارې د وجې نه تا دا ډاکې کولې دا بدمنې دې کولې تاسو بیا وګورئ چې څوک ډاکې وکړي دا دغه شو او یسلبو دی چې مال هم اغشتي او دغه هم کړي مړ هم کړي او که دریم صورت دا دی مال اغشته دی خو څوک وجلی نه دی او دلته دوی گرفتار شو نو بیا داسې چل وسره وکړي چې ښې لاس او دا ګس خپته په خنګري کې پرې کې چې بیا نه کوي څوک یو صورت دا دی چې روت لارې ته چې لارې ته روت یارول ما یارول یو کړ کله نه کله دی ډزې مو کی اسی وای ډزې ستاسو ډیر ور تکړه واغه ته گاډي دغه کو بوته او دلته چې دی دی پولیسو گرفتار که خاصه دارو نو د دوی د پر سزا دا د چې لاړ شي او په جیل کې واچوي او تراغه پورې به په جیل کې وی وی وی یوازې په توبه هم کار نه کیږي چې د توبې نښې پکې نه ښکاره شوي مثلا اوس یې منځونه شروع کړه او ګیرې یې پرېښوې او هغه د ښایسته ښایسته خبرې کوي نو بیا یې پرېږدې ښه وی دوی جګړه کوي د الله سره دلته دا یو باس دی ریاضه چې د الله سره څوک جګړه کوي نو دا صرف کافران وي او کنه مؤمن هم په دې کې راځي عام استادان وایي چې دا جګړه د کافر د طرف نه هم وي او دا د مؤمن طرف نه وي کله یو فاسق مؤمن دی بدماش او هغه راشي او لار کې ودرېږي او گاډي ودرېږي او په زور تیار سوالي دام د الله سره دغه ده جګړه ده که جګړه د کافر طرف نه می د کافر جګړه د الله سره څه ده کفر او د مسلمان جګړه دا ده چې ډاکې او ده لیکن د امام بخاری رایه دا ده چې نه جګړه د مؤمن د طرف نه نی دا د کافر طرف نه نو ځکه دی وی المحاربتو لله جنگ کول د الله سره سدي الکفر به هغه کفر دی په الله بس کافر چې په الله کافری دا د الله سره جنگ دی حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثنا ابن عون قال حدثني سلمان ابو رجاء مولى ابي كلابه عن ابي كلابه دا یو روایت تی ابو قلابه کوي خو ډیر بی اندازه مختصر دی دا بر ترستو تفصیل سره راشي ښه هغه روایت داسې دی عمر ابن عبدالعزیز یو ورځ د خپل محل نه بار روته بار یو مړی وموندل شو چا وجلې دی په محله کې په لار کې محله دا او په کوسه کې مړی وموندل شو د مړی وارثان رااله په دا غونډه محله باندې دغه وکړو دا و چې دا دې محله والا وجلې دی محله والا انکار کوي چې موږ نه دی وجلې مړی والا وای نو دا هم دوی وجلې دی نو چې دغه شي فیصله چې تاسو کوئ نو داسې به وکړئ چې د مړي وارث به د محلې والا نه پنځوس کسان منتخب کړي پنځوس کسان به منتخب شي او هغه به دا قسم وکړي چې والله زمونږ د په الله قسمي چې مونږ نه دا سړی وجلی دی او نه د دې سړی مونږ ته قاتل معلوم دی دا قسم به وکړي که داسې قسم یې وکړو داسې قسم نو د محلې والا خلاص شو خو هسې یو مسله دا ده که محلې والا د پنځوسو کسانو سړی وښو پنځوس کسه راپاسي او وایي چې او زمونږ په محله کې پلانی دا سړی دغه کړی دی وجلې دي خو هغه انکار کوي ورته وی تاسو لیدلې دی چې وجلم دی وی نه موږ لیدلې نه دی خو داروانی هم دی کوي آیا دا سړی به تاسو قتلوي که نه به قتلوي بعضې خلکو وی او قتلول پکار دی په دې مجلس کې بعضې خلکو وی چې او د ده قتلول پکار دی پنځوس کسانو په وینا وکړه چې دا د قتل کړی دی وته وی لیدلیم دی وی لیدلیم نه خو دا کار دی کوي خیر عام ملګرو وی چې قتل کې ریاضه پویږي دې خبره حضرت عمر ابن عبد العزيز داسې شاته مخ راواړو حضرت ابو قلابه رستو هغه ته وی ابو قلابه تسوي نو دی پاسید دی د دې خبر انکار کوي وی حضرت دا تا سره وګوره کم خلک ناشتي فوجي جرنیلان د سره ناشتي فوجي جرنیلان څومره اوچت خلک دي تاسو دې حاشا کې هم دا وایي صاحب تا سره د عربو مشران ناشتي که په دې دې کسانو کې پنځوس کسه راپاسي او دا ووایي چې دې پلاني زنا کړې ده خو موږ لیدلی نه دی زنا یې کړې ده خو موږ لیدلی نه دی نو ته به حد وله ورکې د زنا وایي نه پنځوس کسه وایي موږ د سړي زنا کړې ده او موږ لیدلی نه دی نو چې هلکه لیدلی هم نه دی نو بیا وای ښه وای صاحب که ستا دا څومره اوچت خلک دي پنځوس کسه راپاسي او ووایي چې پلانی په پلانی ځای کې غلا کړې ده خو موږ لیدلې نه دی ته به ترې لاس پرې کې وایي نه وایي ښه نو چې داسې پنځوس کسه راپاسي او ووایي چې او دا سړی زموږ د محلې دی پلانی سړي وژلی دی خو موږ لیدلې نه دی خدا کار دی کوي نو دا څنګه قتل دی عمر ابن عبدالعزیز ډیر زیات خوشاله شو چې خوشاله شو دلته یو صحابي دی هغه راپاسېد دا خبره د شام کې وکنه دا الخلافه شامو ارا پاسد اهل شام ته وی وره چې کمه پورې پتاسو کې دا بو قلابه ژوندې وی کنه نو تاسو باندې به هر وخت کې د خیر بارانونه وي دا واقع ده خو دلته ډېره مختصره ذکر کړې ده انه کان ریاضه دا ابي قلابه نه دی لاندې لیکلیم دی اوس برام شي د خپل نوم دی عبد الله ابن زید خان انه کان جالسا دا حضرت ابو قلابه ناستو خلف عمر ابن عبد العزيز رستو د عمر ابن عبدالعزیز عمر ابن العزیز کرسی کې ناستو او د د شاته دی ناستو او اوس با دغه خلک هم راغونډي فذکرو نو دوی ذکر کړي خبره وذکرو او بیا ذکر وکړه د قسامي فقالو نو دی خلکو اووی خبرې وکړي خو په دې خبرو کې یو دا خبره وه چې وقالو او دې کسان اووی چې حضرت په قسامه کې په قسامه کې خلفای راشدین او بدل غشته دي د ابو بکر صدیق د عمر صاحب په زمانه کې داسې کار شوی چې پنځوسو کسانو خپل محلې سړی به وخو عمر صاحب دغه نه قصاص اغشتی دی خو ګورې هغه بل صورت وخه هغه دا و چې پنځوسو کسانو سړی وخو خو هغه سړی بیا اقرار وکړ چې او ما دا کار کړی دی نو دا لې قصاص چې هغه اقرار نه کړی بیا قصاص نشته نو وی چې نو دوی وی چې قد اقادت بها بدل اغشت دی په دې قسامې سره الخلفاء خلفاء راشدین هم دغه اغشت دی قصاص فالتفت عمر ابن عبد العزيز مخ راو ګرځاو الی ابي قلابه حضرت ابو قلابه وهو او دا ابو قلابه خلف ظهره رستو د شا دا غنو دا غ شا تناستو فقال وتوي يا ابو قلابه تسوي ما تقول تسوي يا عبد الله ابن زيد مرته وی کنه راغي عبد الله ابن زيد خپل نامه ده کني ابو قلابه ده وقال وتوي ما ت... او قال يا دسوي چې ما تقول تسوي يا با قلابه اي ابو قلابه نو قلت ما وته وی خیر دلته لګ مختصر دی ما علمت نفسا نه دی معلوم ماته یو بنی آدم حل قتلها چې جایزی د هغې قتل فی الاسلام په اسلام کې صاحب ماته داسې بنی آدم معلوم نه دی چې د هغه قتل په اسلام کې جایزی ته وې پنځوسو کسانو ګوي وکړه چې او دا سړی د وجلې دی خو مونږ لیدلې نه دی نو څنګه وجنې الا رجل مگر یو قسم سړی چې داغه په اسلام کې قتل جایز دی هغه کم دی زنن بعد احسان زنا پس د احسان نه دلته د احسان معنی کوي شادي یو سړی دی واده کړی دی او د واده نه پس سړی زنا وکړه نو د لپاره قتل او رجم دی او قتل نفسا بغیر نفس یې قتل کړی د یو نفس بغیر د نفس نه یو سړی په ناحقه باندې بل سړی ووجه قصدن نو قصاص دلته شته او حارب الله ورسوله یا یو سړی جنگ کوي د الله او د رسول سره دا بغاوت کوي او دا ډاکې کوي خیر چې دا حدیث بیان شو نو یو بل صحابي پاسید فقال لا انبسطو انبسوي ابو قلابه حدیث خود بیان کو حدثنا انس بکذا وکذا ما ته حدیث بیان کړی دی حضرت انس دسه دسه دسه دسه هغه حدیث دا ورستو را روان دی عرینه یو دغه ده قبیله ده د هغې یو څو کسه رالل مدینې ته چې مدینې ته رالل ایمان یې راوړو نو د مدینې هوا پې ناڅاپه رالله دا خېټې وپړسېدې رنګونه یې زیړ شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی تاسو لاړ شئ او په پلانې دره کې هلته اوښان دي او د هغې شوده ورسوس کې ښه به شي دا کسان چې لاړل هلته هغه شودې مسکل هر څه وسکل ښه شو چې ښه شو هغوی ډاکه وکړه هغه شپنکې راواغشته مړی کو او اوښان یې په مخه کړو په مخه یې کړو مرتد شو بیا مسلمانانو هغه راونیول هغه قتل کړو نو ګوره هغه د ډاکې کړې وه د الله او د رسول سره جنگ کړو او هغه دغه پیغمبر علی السلام حکم وکړ د غوی د قتلولو نو دغه څه چې دا لارې شو کوي د دویم قتل دی کنه خ نو قلت ما وتوي چې سیب تا ته خو به انس سیب حدیث بیان کړي خو ایا یا حد حدث انس ما تم حدیث بیان کړی دی انس هغه پوره حدیث ته زه بیانوم قال انس وی قدم قوم راغی یو قوم علی خیال کوي راغی یو قوم علی النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ته د اورینه قبیله فکلموه او خبر او کړه د رسول الله سره اول ایمان وروړو بیا د بیعت خبره وسره وکړه لنا زمونږه دا زمونږ خان دی سبا له خیر سره دا باندې ته ځي باندې ته ځي تاسو مو سره لاړ شئ تخرجو دا اوزی باندې ته فخرجو فیها تاسو په دیو خانو کې اوزه او لاړ شئ او فشربو من البانها او اوس کې تاسو شوده داغه او ابواله او امتیاز داغه میتیازی حرامی دی حرامی خو چې کله تا ته یقیني معلومه شي چې زما په بل څه باندې علاج نه کیږي بغیر د دین نو بیا حرام باندې علاج هم جایز دی خو ما وی چې یقیني نو یقیني شاته معلومیږي دا یو رسول الله ته معلومیده د وحی په ذریعه چې الله ورته ویلی دا پلیت خلق دی چې روغ شو بدماشان ومالو راتاو شو علی الرائی پشپن کی فقتلوه نو هغه قتل کنو د سینه دی قتل کړي لاسونه ته پرې کړل خپې هم ته پرې کړي او ظالمانو نغری او پاغه نغری کې اور بلک او دا ګرم سیخونه ولا په سترګو کې وهل هم دا سنور ته واچو غریب مړ شو او ساروی دغه کړه وترد النعم او روان کړه د ځان سره اوخان وای شوې نو دا حدیث ماته ابو ابو قلابه وای چا بیان کو انس نو وته وای دی کې کم یو سیس دی چې هغه سبب د دوی د قتل نه جوړیږي ګوره یو دا و چې مرتد شو نو د مرتد قتل څنګه دی جایز دی کنه دویمه دا د ډاکې واچوله دا بل وه دریمه دا دی چې شپنکې دغه کو مړ که نو کم یو کار به وی چې لکه دا واجب القتل نه دی نو فما یستبتع نو څه شی دی چې رستو کړی شي قتل من هؤلاء د دینه فما یستبدأ نو څه شی دی چې رستو شي قتل او بدلا من هؤلاء د دوی نه ځکه یو جرم خو نو کړي اخو داو د قسامه بیل صورت دی دلته خو ماوی مرتد شو ډاکه وکړه او بل دا دی چې سړی مړ کړ قتل النفس ورب شپن کې یې مړ کو وحارب الله ورسوله او جنگ د الله او د رسول سره وکړو معلومیږي دا دا ډاکې ماکې دا بالکل د الله سره جنگ دی وخوف رسول الله صلی الله علیه وسلم او وی یرو رسول الله وی یرو رسول الله د رسول الله شپن کې مړ کو خپه به پیغمبر سم به خپه وکنه به خپه خیر چې دا حدیث حضرت ابو قلابه بیان کو عنبسه ته نو هغه عنبسه خوشحاله شو خوشحاله شو نو فقال دی عنبسه وی د خوشحاله د وجنه ریاضه فقال سوک شو عنبسه فقال حضرت عنبسه د خوشحاله نو وی سبحان الله یرسا عجیبه حدیث بیان کو د سبحان الله وی خو ابو قلابه په مطلب پوی نشو ابو قلابه دا خیال لشه دا په ما رد کوي ځکه سبحان الله وی زه دا خیال لري نو فقال سبحان الله دغه وی ام بس چې سبحان الله زما خوشاله شو زما تایید کوي ما وی کدا په ما اعتراض کوي نو فقلت ما وتوي ابو قلابه وی چې تتهموني ته ما باندې تهمت لګې ولې دا حدیث مې ته غلط بیان کو نو قال انبصره ته وی نه غلط ته نه دی بیان کړي حدیث ما نه ګډ وډ شوی وو هم دا تا چې څنګه بیان ک دقه سي حدیث ما ته انس سي بیان کړی دی نو قال ام بسوي چې حدثنا بهذا بیان حدیث بیان کړی دی مونږ ته بده انس انس قال ابو قلابه وی قال سو کوئی ابو قلابه پدې کې ام بس پاسد وقال ام بسوي اوس دا خبره شام کې ده ابو قلابه وی چې حضرت عنبسه وی د دې شام خلکو ته چې یا اهل کذا ای باشندگانو د دسې علاقې مراد کې شام دی ای د شام باشندگانو انکم تاسو چې لن تزالو بخیر همیشه به تاسو په خیر ما ابقیا کمی پوری چې باقی پاتی شوی وی هازا دا سړی ابو قلابه فیکم پتاسو کې کمی پوری چې دا تقوادار عالم پتاسو کې وی تاسو به په خیر یې حقیقت هم داسې دی په قوم کې چې بزرګانی په قوم کې علمای دا د قوم د پر سبب د سره د خیر دی ومثل هذا یا پشان ده بابو زه بس دی